اسلام او جمهوریت کې ډېر زیات فرقونه دي بنیادی فرق یې بس دا دی چې دا دوې مختلفې لارې دي یو کفر دی بل اسلام دی کنه صحیح شو دا چېرته سره یو کیدای شي لکه څرنګه یهودیت او اسلام یو ځای نشي کیدای نصرانیت او اسلام یو ځای نشي کیدلی هندومت او اسلام یو ځای نشي کیدای خو همدارنګه جمهوریت او اسلام یو ځای نشي کیدلی جمهوریت د کافرو مذهب دی کافرو دین دی او یونان نه راغلی دی اصل نه به یورپ نه او امریکې نه او د نور کفري مذهبونه کافرو طرف نه راغلي دي کافرو طرف نه څنګه اسلام رسی کافرو طرف نه اسلام څنګه رسی دا ممکن ده او رغله دا خبره چې ځنه خلک یې د مذهبي جماعتونو ولا د مذهبي جماعتونو ولا نه یې کلاک سیکولر دي دا دوی مختلف بانې کوي هغه یو بانه ده کوي چې د سره مو شریعت راول جمهوریت کې موزه کور داخل شي او د زری سره شریعت راول نو دا خبره د دوی په څو واجو غلطه ده یو په دې واجه غلطه ده چې د سره خو اول شریعت راځي نه نن پورې اویا کاله تجربه را نغلل بل دا څه اول خو ته د وټونه ګټې نه مله ته چوک وټونه ورکوي کنه که وټونه وګټلو نو مثال شته کنه الجزایر کې د مثال د شپږ نوي فیصد وټونه ملایانو ګټلو بیا حکومت وار نه کړل ښه اندرنګ تورکو کې اندرنګ مصر کې د محمد مرسی صحیح شو البته نو دا مشهوره کیسه ده چې دوی دغه وټونه ګټلې او بیا تشر ونه کړلو واندیم د ځای کې مجلس عمل هغه کې د سرحد کې وټونه ګټلې دوی هیڅ ونه کړلو یعنی یو جزوی شاید دوی باندې نکړلو جزوی منکر دوی ختم نکړل البته څه منکرات دوی داسې وڅ دوی ورته منکرات یې لکه انجیوز ولا غیره ده د ټولو ته سند جواز ورکړل نو اول خو دوی وټونه نه ګټي که ګټي دا څه کار ور سره بکیږي او که شریعت هم به راولي مکمل شریعت راولي نه کې به څه خبر شته یو خبره ده چې دا کار نه دی جایز چې ته شریعت راوستنو د پر خپل ځان کافر کې او دی وټونو خستلو کې څوک کفریات دی هغه د وطنیت کفر اختیارولو نه بعد ورکه څوک کفریات دی یو غټ کفر بس بنیادی هغه دا چې کله ته پارلیمنت ته ورداخل شي وټونه دوان ګټل هغه ټن نه مخکې چې کوم کفریات غواړي دي او چې کله پارلیمنت ته ور داخل شي نو ته دا قسم کوي ته زه جمهوری اصول مانو ته جمهوری اصول کله ته ومنلو نو کفر او اسلام دا دواړه ته برابر کړو او اکثریت ته په اسلام او کفر دواړو حاکم ومنل کافر او مسلمان دم برابر کړلو نر او خځه دم برابر کړلو جاهل او عالم دم برابر کړل ته دا ټول اسلام برابر نه دي ګرځولي او پرېزګار او فاسق تم برابر کړلو عالم جاهل او غیره دا ټول د برابر کړو دا ټول کفریات وکړو ته جمهوری اصول دی ومنل ځکه چې جمهوریت نظر کې اسلام او کفر برابر دي ته کوم ته چا زیات ووټ ورکړه بس مغه نفس کیږي سره د دې چې به اسلام سره دا غلام موجود لکه کوم د الجزایر او د ترکو د مصر مثال مت بیان کړ نو جمهوریت نظر کې خود ټوله برابر دي ابتداءً بیا اکثریت کوم طرف لړ مکتب ترجیح وي هغه کفر طرف ته لړ اسلام طرف ته لړ اسلام طرف ته لړ اخو اسلام نشول کنه حکیم ورکه الله نشول کنه به اسلام څنګه شو اسلامي حکم خو هغه وي چې حاکم ورکه الله وي که حاکم ورکه بل څوک شي خو اسلام نشو دین به الله د پر خالص وي نو دا کفر جایز نه دی چې ته شریعت ته پرام وکې بل غټ کفر ورکه دا دی چې کله ته چې جمهوریت طریقې سره سه اسلام راولم نو ته د دې قائل یې چې اسلام کې داسې طریقه نشته چې هغه سره اسلام راشي یا خو ته بیا د دې قائل یې چې اسلام کې داسې طریقه د سره شته نه چې اسلام ورسره نافذ شي یا به اسلام کې کومه دا طریقې راغلي دي مثلا دعوت دی او جهاد دی امر بالمعروف نهی عن المنکر دی د مسلمانانو شخصي تور باندې معاشرتي تور باندې سیاسي تور باندې اصلاح دی او جهاد دی دا طریقه د خلافت راوستو دا طریقه ورکه موجوده یا خو ته د طریقه شته نه د خلافت نه د الله رسول صلی الله علیه وسلم کومه طریقه دی به ته د کایلې صدا صحیح نه ده بلکې د کومه جمهوریت طریقه دغه صحیح ده نو دین غټ کفر بل څه ده چې ته اسلام نه مکمل مایوس شې او کفري طریقې ته ترجیح ورکې چې یو خو اسلام کې دا طریقه د سره شته نه کوي نو تور نه به مایوس شي بیا د جمهوریت طریقې ته ور باندې ترجیح ورکوي کوم خال جمهوری یی چې زه جمهوری طریقې سره مو اسلام راولو شریعت راولو نو دا دونه یو کفر کې مبتلا دي انور کفریات سره یو کفر دا دی چې دا یی چې اسلام کې د سره هغه طریقه شته نه چې کومه طریقې سره اسلام غالب کیږي او نفذ کیږي ځکه خو د جمهوریت طریقې سره اسلام نافذ کولو کوشش کوي کنه یا بیا دوی د دې کېل دي چې د اسلام کې خدای طریقه شته ده خدای اسلام کې کومه طریقه ده د اسلام د راوستلو د اسلام د نافذ کولو غالب کولو اسلام کې کومه طریقه ده دا شته خدای خدا دومره ښه طریقه نه ده د جمهوریت طریقه دینه ښه ده د دن من نواقض الاسلام نه ده ایو ده کنه ته د بل چا طریقه د الله رسول صلی الله علیه وسلم طریقې نه ته بهتره وګڼې نو دواړه طرف ته احلاهما مر یو د بل نه بتار دی کنه نو دا ډېر غټ کفر دی شریعت کې چې کوم عملی څه نه څه کمون وي هغه یو تر بل طرف نه برداشت کړی شي خو د شریعت بنیاد نه څه کم وي بنیاد د شریعت در څه حاکم حاکمیت په الله ته حاضر وي هغه شی ونه کړ کې نور شریعت خاطر بیا وکړي چې پوت شو اثر چې دینه نو پوره شریعت خو ته نفذ کوی نه شي که په پوره نفذ کړو پنځه کال پر وي پنځه کالو لپاره دا خپل پوره نه دی دا بیا پوره نه دی مطلب دا چې د یوې ذره پیدا شریعت ته نشته دی د جمهوریت کې څه کومه فائدې ورکې دی د ټولو د نشي ګولې دي او نقصانونه ورکې غټ دا دي چې خو مشهور مشهور علما او خو مشهور مشهور دینی جماعتونه چې د اسلام غلبې د پر راپورته شي په زورونو په لکونو خلک یو نوی کفری مذهب جمهوریت ته ورداخل شول د څوره غټ نقصان مسلمانانو ته ملاو شول بل غټ نقصان دا دی د سیکولر خلکو د ګیره خرایلی خلکو برتون خرایلو خلکو مسلمانان دینداری مسلمانان نشو متاثر کولای د جمهوریت دعوت جمهوریت اوربنه نشه منله د دیندارو خلکو څه چل وکړه چې یو طرف ته چې کوم دیندار مسلمانانو هغه متاثر کړل هغه باندې جمهوریت ومنل بل څه کوم خلکو خپل مفاز د پر منلو هغه ته یو لیار خلاص کړل ځکه چې کله هغه ته مرمنې کوي هغه یې ګوره دومره غټ غټ علما او منل لري به مو څوک یو لیار ته خلاص شول اگر که هغه ته پر دا وزر نه دی او څنګه سلیار دی او ته خلاص کړل ها بل دا څه کله کله ته دشمن کافر شي کنه هغه کې هغه خرابیونه هغه د عوامو نظر کې خرابیونه یو ګناونه وي هغه ته څومره زیات ورکه موجود وي دوره ته فائدہ کوي مجاهد ته فائدہ کوي کله یو سړی کافر شي مرتد شي نو هغه کې هغه ګناونه ته د عوامو نظر کې ګناونه دي عوامو شریعت کې ګناونه دي عوامو نظر کې ګناونه دي هغه ګناونه ته څومره هغه کې زیات وي فائدہ ځکه کوي چې عوام ورنه مخالف جوړيږي مجاهدین جوړيږي او بل په دی واجب فائدہ کوي چې هغه ګناونه دومره عام وي چې هیڅوک ورکه معذور نه وي دی په وجود هغه ګناونه چې کله حکومت کوي نو الله عزوجل عذاب ورمه رسي عوامونه مخالف کیږي او عوامونه مخکې ونه رب العزت مخالف کیږي دغه عذاب ورمرتي دوی دا غبانه کوي چې کوم پارلیمان کې نه وي پارلیمان کې نه وي پارلیمنت کې نه وي مو موجود نو بیا د فحاشان دوی غالب کړي وي نافذ کړي وي کنه او دا شرابي به ته به اجازه کړه او دا مول ته ولا دان تاسو مجاهدین او اسلام سره مسلمانانو سره بد کړی دي ته دا شونه مور بنه معنی کړی دي ځکه چې یو ځل کافر وو نو دغه شونه خو توره او کفر چې ته په بل طریقې ښکاره کیدل نه کدا ګناونه دوی کې موجود وای څه دا ډېر عام ګناونه دي دا عوام نظر کې ګناونه دي نو یو خو ضرب العزت عذاب ور مې راغله او بل به عوام ورنه مخالف شوی عوام به د دوی کفر پیژندل وای نو به عوام ورنه جدا شوی او مجاهدینو سره ملګری شوی وای یو کم از کم هغه عوام ته خو ځان ګناګار لیدل شوله د دوی مدد خې بزرنه کوله نه